د دې د ملاویدو پته یاد ساتئ اشاعتی توحید سنت 61 اینڈ سیډیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین چوک جهانگیره روډ سوابي پرپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124 مربع سوې ګودامونه سوې اداغه شانته د ملک سزونه شتا نو دا چې قرآن وی متاعون قلیل دا سکه د لګا غوندې پسکه باندې سو چاته خپکیږي چې دوه سکه ما نه سکه نو سکه څه شي متاعون قلیل لږ پامان دي ولهم عذاب الیم اذر بار عذاب دردناک چې لږ وخت یو سړی لاړو ډیر سوار کې هبل ورځ ته پانځ کې دا به خوشاله شي عمل دې سم کو الله به معاف کی پاره رسالت کې درې خبرې ترغیب توبه ته اصلاح د عقیده ته او اصلاح د عمل ته ثم ان ربک بیا یقینا نرستا للذین عملوا السوء بجهاله لپاره د هغه خلقو چې عملونو کې بد پنا پوهه سره ثم تابوا من بعد ذلك بیا توبه باسي پس د دینا فاصلحو او عمل صحیح کی سر دې چې عقیدم صحیح کی ولی تش په عمل خو نه کیږي کنه اصلاح د عقیده او د عمل دا اهم ضروري ده ان ربک من بعدها یقینا نفستا پس د دینه لغفور الرحیم خامخا بخون کې رحم والده دلیل نقلی ذکر کې د ابراهیم علی السلام نه په دې خبره باندې او دا ته نمونه خي چې څنګه اصلاح شوه د عقیده او د عمل تراشه د ابراهیم علی السلام جون ته وګوره بل پکې زورن هغه خلق لره چې ځان ته په دین ابراهیمی باندې وي او اتباع دا غنه کوله حلال او حرام د ځان نه جوړول نو دلیل نقلی باغی کې صفات د ابراهیم علی السلام او احوال لفظ پورې او په اخر کې طریقه د بیان ذکر کړي تسلی مؤمنان لا تسلی پیغمبر لا بیا بشارت ان ابراهیم کان امه یقینا ابراهيم عليه السلام هو یا امته دا امت سمانه دا امت خډیرو خلقو ته وي دا په یوازې امته نو مطلب یې دا شو چې هغه دومره دیندار او دومره عمل والو او دومره خدمتګارو د دین چې الله یوازې هغه ته ټول امت وي ځکه چې د ډیر لوی امت مرکار هغه کړو په خپل ژوند کې ځکه هغه امت نه وي او دغه شانته د امتن معنا کې معلم للخير معلم د خیر او د دین هغه ته امت وایخه ولې چې د دین کار څوک کوي نو الله الله به داغه نه ټول امت کار واخلي بل دا کاروم د امت ته کنه دی وخت کې بهرحال د امتن معنا معلم د خیر او معنا کې الذي يعلم الناس دينهم اغا انسان جا خلق ته دین خیر نو دا ابراهيم عليه السلام او ناشنا ځکه نه دا چې الله دا سيو کې چې په یو تن کې دا عالم عمره طاقت او صفت پیدا کی هغه شاعر ویلو کنه ليس على الله بمستنكر ليس على الله بمستنكر ان يجمع العالم في واحد الله تداکار سگران نه چټول عالم په یو تن کې راجمع کی یعنی ټول عالم هغه صفت هغه په یو کې پیدا کی لکه ابراهیم علی السلام چې د یو صفت شو امتن معلم د خیرو دویم قانتن عاجز کوم کې لله خاف الله تا تابعدار د الله د حکم مطیعا دریم حنیفا پاکو د هر باطل نه باطل خو هغه مات کړو بوتان نو مات کړی او هغه ژوندۍ بوتان چې آزارو او نمرود وغیرہ هغه د مات کړو شکست ول ورګلو بدلایلو حنیفا پاک او درې او سلورم ولم یکو من المشرکین انا غد مشرکانونا پنزم شاکرا لانعمه شکر گزارو د الله د نعمتونو او شپغم اجتباه الله غره کړو هغه مجتباه وهداه الى صراط مستقيم وم او هدایت کړو دتا په طرف دلارې نیغه استقامت ول ور کړو کلک کړو په دین واتینا فی الدنیا حسنه او ور کړو موږ دتا په دنیا کې خیرته ژوندۍ حسنه خیرته ژوند دا مول ورکړو په دنیا کې سو سو ځای بر دې ذکر راځي دا اتم صفت وانه فی الاخره لمن الصالحین او یقینا دې په آخرت کې خامخا د نیکانو نه او خامخا د نیکانو نه دې لمن الصالحین د دعا کړو چې الله والحقني بالصالحين ما نیکانو سره یو ځای کې دا دعا ول الله قبول کړه نو د کامیاب خلکو نه چې هغه چت انبیا دي داغه په ملګرتیا کې وګرځو نو څنګه چې پدې کې ذکر وکړو دغه خلکو له چې تاسو ځان ته په دین ابراهیمی باندې وای او ظالمانو د دین ابراهیمی دا کار را تاسو کوم شروع کړی ها پاره کې خدای شرک سبق نو اساس غټول دین شرک دی چې څه کوي نو د دې نکیان نه چاپی راګرځي ودا د معبودان دي او بیا داوا کوي چې مونږه حنفایو مونږ په دین ابراهیمی باندې یو سوچ وکې استاسو نور نقصان وګوره چې د خپل طرف نه الله په حکم کې مخکواله رستواله وکنه چې الله د جمعې ورځ د خیر او د برکت ګرځولې وا په دین ابراهیم کې نکه مو نو تاسو وی چې را مونږ ته ګرانه ده نو مونږ به خالي دروازه خیال ساتو اخر کې طریقه ذکر کې د بیان او باندې کې اوسو خبري یو دعوت دویم حکمت دریم نصیحت سلورم حجت پنځم استقامت شپږم د الله معیت چې ته بیان کړه دا به یقین ساتي چې الله ما سره ملګری دی دا هغه د دین کار کوي اوم تقوا او تم احسان دا ذکر کې ادعو الى سبيل ربك بالحکمه راو بل خلق دین دربستاتا لار در لار دربستاتا بالحکمت په حکمت سره او محکم دلایل سره او هغه قران دی والموعظه الحسنه ابواز او نصيحت خيسته سره چې پاره کې د خیر خبري خلقو ته نصيحتي هغه له خبرداري او درې مجادلهم بالتي هي احسن بحث کدي سره باغ طریقه چې اخستوي که ضرورت نو بحث سره کا پوهه کا دا درې واړه خبرې مفسر ذکر کړو چې هر یو سره ذکر کیږي قران نه ښه ولې دا قران کې راغلي دي کنه بلکې یوازې دا نه نور چې سره ذکر کیږي دا هم د قران صفات دي نو دعوت په دوران کې به ته قران بالکل نه لړکې ځبان نه کبا لاس کې د سره مصحف نه نو د جبه نه دونه بینه وباسي آیات بوي آیات بوي دار دعوت هغه اثر دی ښا کته آیات نه وي نو بیا ستاره دعوت څه اثر نشته ولګیا به ما کما بجنګې نو نو قران دې مراد دې ان ربک هو اعلم یقینا درستا هغه خبر دې بمن ضل عن سبیله هغه چا باندې چې کوم راه شو دلاره دا غنه وهو اعلم بالمهتدين خبر دې بلار مندون کو تسلی دا ستا کار بیان کولی دا کار نه دستا چې ته خامخا په زور هدایت تراولا او بل دا تسلی مؤمنانو ته چې د دین په بیان کې تاسو سره تکلیف ورسېد د ظالمانو د لاس نه پتا څه بس کوي نو اجازه ته کدا چې موقع دراله چې تاسو دینه بدله غستې شي د جهاد په موقع کې یا په نورو کې نو اجازه ته تشتک اخلې ته او کنه صبر کوي ماضی کوي نو دې ډېر لوی مقام دی وین عاقبتم کچر تاسو بدل اخلی ردینا عاقبون بدل دی واخلی بمثل ما عوقبتم به شان دار چې تکلیف رسول الله تاسو ته عاقبتم چې دې له سزا ورکوي کنه خپل بدل ته اخلي نو ورکه ولا سزا بمثل ما عوقبتم به څنګه چې تاسو له تکلیف درکړل دا غینه سیوانه غوړه نو ګوره فطرتن دا د باندې شان دی چې د تر څو پورې سیوا کار نه کړي مردړن صبرې کنه اچ دا غي مناسب کار نو پاګه رد اله طبيعت نه خوشاليږي نو دینه معلومه چې ګوره صحابه دا څه کار نه کوي هغه دا ذکر کو چې ځان له په آخرت چتاو هغه دا و چې صبر وکړه ولا ان صبرتم او که چرتا او صبر کوي له خير للصابرين دا ډېر غوړه د پاره د صبر نه کو هغه ډېر لوی صبر کړو تو ګوره د صحابه او شانتا سمره لوی سختې پر اغلې وي خو د دین نه وړې د لیکلکو هغه ته معافي کړو صبر وته چې بس با ایسا جات نشتا ها دا سه موقع به کم راغلی وي چې پوه شو چې وسه دې ته خودل غواړي چې مونږ څوک یو نو بیا نو پرې کې لکه طالبان د بدر موقع چې هغه امیہ چې په بلال رضی الله عنه باندې ډېر تکلیف راغو تاسو ته معلوم دی تاریخ نو په دا موقع کې هغه د پسې ګرځي چې راشه اوس کوم کړه او اجازه ته هم دی د جهاد نو نه پر د نور پسې ویلې د چتا هغه مخ کې دی ور پسې و بلال رضی الله عنه ور پسې تر سره او مې ته مخ کې نو اخر دا چې او خیمه ته وتاختې ده دې ور پسې ورغې دی بیا وړي نه کنه خو مچې دي نو هغه سړی د خیمه راغی دا هغه د پاسه سم لاسته پټاوي اده پکې دوره یو ځای لاندې اون ته جوړ دوره ورننه ستاوي تا غوړل پکې نو بس بیا غلی شنو دا هغه موقع به ومنتا او بدل ته واغسته ځکه چې هغه کوم تکلیفونه دي تر رسولو نو هغه د مرګ نه باخو او دغه موقع خو د جهاد او ایمان نه قبلو مقابله کول نو بس اجازه ته دا چې په ژوند کې چې ته دا دا خې چې هغه حق کمزور نه دی اخبار تو سره الله امدادي نو والده بدلا ورکول ته دا چې وښي او کنه صبر کې موقع ته ورنو بالکل اجازه ته دا ډېر غوړه ده چې ته مقام دې واصبر تسلی پیغمبر ته وصلورو طریقو سره صبر کوا یوا وما صبرك الا بالله دیم نه دې صبر تا مگر د الله په توفیق الله نه په توفیق غواړي صبر کول اسانه خبرې نه دي ښا دې کې ما ته کېږي خپل کار کوه چې ستا کوم ذمہ واری ده او کله پاګې باندې پاتې شې دا تسلی ده پیغمبر ته او بشارت ان الله مع الذين اتقوا یقینا الله ملګری دا خلقو چې هغه تقوا وي ځان بچ کې د شرک نه والذین هم محسنون او خلقو چې دې احسان کوونکي نه کام لري نو دې کې بشارت ذکر کو مؤمنانو ته او هغه نقطه بګي چې دعوت کې نو استحضار بګي په خپل ذهن کې چې الله ما سره دې زما امداد کې زما خبرې اوري او په اخلاص سره خبرې کوي صورت کې دوه حصے وي اول شرک اعتقادي کې رد کو او دویم کې رد شرک فعلی وکړو نو اول حصے ته بدی کې اشاره ده ان الله مع الذين اتقوا چې شرک داګه نه ځان بچو ساته او عقیده ته پاک او ساته اور دې وکا او محسنون عمل خیرستا کا اخلاق خیرستا کا خصوصیت د صورت سره امتیاز یو خو پکې دلایل عقلی ډېر په کثرت سره ذکر شو داغه سلور قسمه امور عظام انقیاد د خلائق الله تا او انتفاع د اشیاءونه الله طرفنا او تذکیر بالنعم چې الله رب نعمتونه کړی امثله ذکر کړو د شرک او د توحید او ترغیب ذکر کړو ایفا یا حتا چې دا وعده پوره کې ماته درنه نشي واسطه دا ونه مخ کې سورۃ النحل کې نزول د عذاب ذکر شو د سورۃ کې دغه وجوه بیانې چې هغه اسباب دي د عذاب دراتلو سلور خبره انکار د توحید نه انکار د آیاتنا معجزاتنا او اخراج الرسل پیغمبران استل کلونه او سلورم استهزاء الرسل چې پیغمبرانو پورې چا خندا کوله ناغه سبب د عذاب دویم مخکې صورت کې داو ذکر شوی و هغه دلایل عقلیو دې صورت کې دلایل عقلیه او وحی ذکر کوي هغه دعوه باندې مخکې صورت په ابتدا کې دعوه توحید و د دې صورت په ابتدا کې هم دعوه ذکر کوي د توحید یا مخکې صورت اختتام شو په حکمت سره دې صورت کې د حکمت تفصیل کوي پنځم ربط مخ کې عذاب ذکر کوم مجرمانو لا نو دې صورت کې امثال ذکر کې د مجرمانو یاش پغم مخ کې عذاب دنیوي او دې صورت کې عذاب اخروی ذکر کوي داود صورت منع د اصول 40 چغه اسباب دي د عذاب اثبات د اصول اربعو یا منع د اصول اربعو نه چې هغه اسباب ګرځي د عذاب په دنیا کې داور توحید به شپږ مرتبه ذکر کړي د صورت کې اول حصہ تر اته پنځوستم آیت پورې پدې کې دا یو مضمون یو عنوان ذکر کړي چې انکار من التوحید ده چې هغه سبب ګرځي د عذاب په دنیا کې هغه نمونه به ذکر کړي بیا ځه ما حصہ ده تر سلام آیات پورې پاره کې اخراج ذکر کې د رسول دیم حصہ تر شپږ او یایم پورې هغه کې دیم عنوان دی انکار د معجزاتو نه سبب د عذاب ګرځي او دریم حصہ بیا تر سلام آیات پورې اخراج الرسل او سلورم حصہ تر اخره پورې چې استهزاء بالرسل سبب د عذاب ګرځي دی اوله حصہ کې دو بابونه دي اول تر یوشتم آیات پورې د بلې کې معجزه ذکر کې د پیغمبر او دا اول عنوان د پاره نمونه ذکر کې د بنی اسرائیل د عذاب چې د دې وجه تر اغلو چې توحید نه انکار کړو دا شان دلایل عقلیه په ذکر کې ترغیب ذکر کې قران ته او تخویف دنیوي ادشارت سبحان الذي اسرا بعبده پاک دی الله هغه ذات چې بویا ته باندې خپل سبحان هغه ذات چې هغه ډیر پاک دی د هر قسم کمزوري نه عجز او ضعف نه د نقص نه سمره پورې چې یو باندې په ذهن کې یو کار هغه تړیر ناشنا ښکاری ناممکن ښکاری او دا شان دی دا کل نړیر لری ښکاری ناغزات پاک دی دغه کارون کولیش د بند ذهن هغه ترسم نه پاسانه تسلیمیوم نه چې دا څه وشي سبحان الله دا دعوه توحید ده چې الله پاک دی او وحید لله هما صلا د توحید باندې اور دینه معلومیږي چې هغه څلور واړه خبره په دې ځای کې ذکر کوي ښا چې پاګې باندې ټول صورت بیان دی انکار د توحید په دې کې ذکر سبحان الذي اسرا بعبده چې هغه ذات پاک دی چې دا هغه پاکي او توحید سو کو نه مني عذاب به راځي اسرا بعبده کې معجزه د پیغمبر ده چې الله هغه باندې معراج کو اسراء وکړه معجزات چې څوک نه مني عذاب به راځي دا خو واضح دی نو په دې به عذاب را دي چې پیغمبرانو بس دا شانتا پر استهزاء کوي خندا کوي الله وی زوینم نازاب بول ورکم البصیر سلور والا خبره پکې راوستي ښه پاک دې هغه ذات اسرا د عبد چې بوې ته باندې خپل لایرند شپې د شپې په لګونته حصہ کې بوته بارکنا حوله چې برکتونه جوړې مونږه چا پیر راغینا د دې دومره بوتلو او سفر کول مقصد سو لنريه من آیاتنا چوخه مونږ دتا د خپل قدرتونو نه د نمونو د خپل قدرتونو نه من آیاتنا نمونی او توخه د خپل قدرت عجائب اووینه معجزه را ده کنه ندی ځای یو خدا خبر ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د مسجد حرام نه یعنی مکه نه تر بیت المقدس پورې تلو نو دې سفر دا غتا اسراء ویل شي او دا هغه زینا مسجد اقصا نبی تر سدرۃ المنتهى پورې چې تلو هغه ته ویل شي معراج کله دې دواړو سفرونو ته اسرائیل شي یا د معراج ویل شي دا دې لپاره چې نبی له سلام ته الله د خپل قدرت نمونه وخی او یقینا چې پاغه موقع باندې ډېر نمونه لیدلې بیا دې باندې سوال او بحث چې نبی له سلام دا سفر څنګه کړی دی ویخه په حالت کې او کنه د خوب نو به تر دا چې دې ویخه په حالت کې کړو یو دلیل دا دی دا لفظ دی اسرا چې بوې ته نو فسرین دې کې بحث کوي چې څوک دا وي چې روح یې تلو نو دا معنا د اسرا نه کیږي ليس معنى الاسراء بالروح معنى الاسراء بوتل الروح سره دانشتا فلم يذهب اليه احد من السلف روح المعاني وي چې دې تر سلف نه اچا ذهاب نه کړي دا معنی اچا نه کړي بل دا ویلو مفسر تفسیر د شبیر احمد عثماني رحم الله چې د اسرا معنا سودل ته کې بروح سره بوتل کوي نبي اخو موسی عليه السلام ته ویلو فاسر بعبادي زما دا بندیان بوزا کله چې حکم راغی د فرعون بارا کې چې موسی عليه السلام ته تا سفرو کې هجرتو کې د فرعون د ملک نه نو هغه ځای کې وته ویلو فاسر بعبادي زما بندیان بوزا نو سمانا شو روحونه ته بوزا کدی بوزا نه سره د بدنونو نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اسراء معراج بجسده کړی دی ښا نیو خدا چې دا سره معنی دا نه ده دیم به عبده بنده خپل نو بنده خو صرف روح ته نشي ویل بلکې بدن او روح دواړه نو دا په دلیل دی بل دا چې په حدیثو کې راځي حدیث د شداد بن اوس رضی الله عنه چې موږ نبی علیه الصلاۃ والسلام تلاش کاو کوته هم ځای پځای او موږ نه مونږ نو نو کړه کسر پر روح باندې دا معراج شوی نبی علیہ السلام خو بیا موجود هغه موږ تلاش کاو هغه نو او ویلیم دی په حدیث کې چې ثم اصبحت بمکه سار لزبیا مکه تراله ثم اتيت مکه بیا مکه تراله اصل چې معنا دا کوي چې خوب کې تلو نو هغه لپاره یو آیات راځي رستو دا غیر دلیل نشي وما جعلنا الرؤيا التي اريناك او جواب دار چل دې ابن عباس رضی الله عنه د رؤيا نه معنا رؤيا عین کې چې د سترګو لیدل یادې خوب لیدل نه او دا داغه شواهد ستر د عربو په کلام کې چې رؤيا د سترګو په لیدو سره راځي نو دا خبره د دې دومره عظیم سفر مقصد قران ذکر کړ لنوریه من آیاتنا چې موږ د خپل قدرت نه وخی د مسجد اقصا نه الله وي موږ چا پیر برکات اچولې نو یقینا چې هغه ډېر برکتي ځای دی هر قسم غلې او میوه فصلونه نهرونه د دنیا هر قسم نعمتونه پکې مشتا روحاني له حاصلم انبیا دغه ډېر لګل شوی دي او د دین مرکزو نن هغه مسجد اقصا لري چې د يهودو هغه چې اسرائیل ورته وي بني اسرائیل دی فاصل کې داغه په قبضه کې او مسلمانان بالکل بے وسه او کمزوري دي ډېر مجاهدین راغلي او بجون کې چې دا ظالمان نه دا الله کور آزاد کړو دله شکست ور کړو خو د منظم جهاد ضرورت ته نن به بیا د مسلمانانو په اختیار او قبضه کې راجمات وي وګچره دې په اتفاق سره باندې د جهاد له انه هو السميع البصير یقینا الله اغاردن کې لدن کې دا دلیل عقلی دی بل پکې تسلی ده پیغمبر ته چې دې ستا بارکه څه خبرې کوي او نه مانی نو الله یې زر دي اقوال اورم ازر دي حال وینم کم چې صحابه کرامو هغه بالکل دا منلې و نبی اسلام د معراج بارک او مشرکان ډېر په زور شور سره د دې مقابله کوله او انکار ته کو هغه دور کې هم او اوس په دې دور کې هم یا لګمخ کې خلقو مشرکان زور په دې لګول د خپل کتابونو کې چرته کې دې خبره او انکار وکړي مفسرین دا غي بهتر جوابات کړی او په عقل سره هم ثابت کړی دا چې نن دا دمره تیز رفتاره جهازونه جوړ شوي دي راکټې جوړ شوي دي نو د شپې په لګه حصہ کې دمره سفر کول دا ممکن دی الله قدرت ته نور داسې نمونې دي داغه بل دا خبره انه هو السميع البصير یقینا الله غالذن کې اوریدن کې پیغمبر ټیک د جمله صدرت المنتهى ته ورسید خو هغه کې اولوهیت صفات نظر راغلي اوریدن کې بغیر د اسبابو لدن کې بغیر د اسبابو هغه صرف الله دی دا معجزه د نبی دا ذکر نه معراج او دې کې خلاصه ټول څلور وړه مقاصد راجم کړو نور دلیل نقل ذکر کې د موسی عليه السلام کله چې زموږ د پیغمبر عزت په ذکر کو نو د موسی عليه السلام ذکر کوي کله هغه کتاب هم په دې مسله باندې دنیا ته نازل شو پاره کوم د توحید ذکر او هغه توحید بیان ته مرانه نقل کې دی ځکه واتینا موسی الكتاب او ورکړه موسی علی السلام لره کتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل او ګرځول موږ غات هدایت د پاره د بنی اسرائیلو هغه کتاب کې څه خبره وا تورات کې الله تتخذوا من دوني وکیلا شنو بنی سه تاسو سوا زمانہ اسوک مددگار وکیلن شریکن زمانہ سیوا وسو شریک نه نیوي سو زموار کارساز باندې نيسه دا مختصر خبر او اخر توحید رد شرک فی التصرف هر کتاب آسمانی کې الله دا مسله نازل کړ ذریه من حملنا مع نوح اے اولادا دا غچا چې پورته کړو مونږه نوح علی السلام سره انه کان عبدا شکورا یقینا نوح علی السلام و بنده شکر گزار تاسو خدای هغه چا اولاد یې چې زمونږ کا کارسازی تاسو ته معلومه ده تو ګوره چې نوح علی السلام په وخت کې اوبر آماز شوې د الله تعالی طرف نه عذاب راغی نو پاغه دمر طوفان کې نوح علی السلام او داغه ملګرو له چانه جات ورکړ چا داغه پریا درسیو دسګری کړي وا ذریه من حملنا مع نوح چې سخوراکو کې یا سکاکو کې او د الله شکر ادا کی باغې باندې بهتر صفت ته شکر گزاري الله د طرف نه په نور انعامات او وعده ده چې الله ولا زیات ورکړي یو سائل راغلو نبی علی السلام لا تاسو سوالو کو نبی علی السلام ولا کجوره ورکړه ناغه انکار وکړ یو ورغول اخو چې په دې بل څه کوم اغلاړو یو سات بس بل سوال غره راغی سوال چوک نبی علیہ السلام ولا کجورا ورکړه یو کجوره ولا ورکړه هغه واغستاو شکر ادا کو چې سبحان الله امرتم من رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله شکر دې د پیغمبر نه ماته یو کجوره ملاوي دل نبی علیہ السلام حکم کو چې ورشه او ام سلمہ رضی الله عنها سره هغه سلویخ درهم چې کوم پراته دي هغه راوړې دې شکر گزار سائل له ورکه سوال کړی بس دا شکر گزار خپل برکات تیخه شکورن انوح علیہ السلام به دعاګانې کولې که خوراک به وکړو وی به الحمدلله الذي اطعمني ولو شاء لاجاعني شکر چې تا غزات چې مال خوراک راکو که خو خېونو اوګه به ساتلو دا شان کوو به اوس کړي که جامه به واچل که پیزار به واچو دا الفاظ به ویخه اوس نمونه ذکر کی تنا شکر خلقو نمونه دا بنی اسرائیلو چاری باندې عذاب راغلی او دنیوي ا دې وجه چې الله د وحدانیت نه انکار کړو ښا بیا واپس ومنګا تاسو د پاره غلبه پاګې باندې وان ددناکم به اموال و بنین امدادم که تاسو سره په مالونو سره په ځامنو سره وجعلناکم اکثر نفیرا او ګرځول تاسو زیات په نفره او تعداد کې لخرم دل سیوا کو مال دولت هم دلدار کو او کله د پیغمبر سره ملګرتیا وکړه داوود علی السلام سره نو بیا هم دل فتح حضرت لا پاره قوم باندې ان احسنتم احسنتم لانفسکم کچره تاسو خکوي نو خکوي د خپل ځانونو لپاره ک توبه باسه ا توحید ترازه ملګرتیا کوي نو د خپل ځانم پکې خیر دی او پیدا وان اساتم فلها او کچره بد کوي نو تاسو د خپل ځانونو لپاره به فلها دغه نفسونو لبینو دا وتم په هغه وخت را لګیږي وکړه دا خبره وته کړو نه بیا به دوکړم نور پیغمبرانه قتل کړو الله رب العزت یو بل سره مقرر بخت نصر پیراولې فیدا جا اوعد الاخرته پس هر کله چې راغلا وعده رستنه لیسو وجوهکم نن در باندې بیا خلق راولې چې تور کې مخونه تاسو وليدخل المسجد او داخل شې د جمعه ته بیت المقدس سوق بس الله رب العزت بیا مسلمانان په دی باندې غالب کړو دا خلک ته ختم کړ مختلفو ادوارو کې ښا رست د عمر رضی الله عنه په کې فتح شو به مسلمانان په دې خلکو مسلط کړو په دې يهودو نصارا چې دې دا الله دا کور هم څه حق نه ادا کول الله ته توحید هم څه خیال وساتو نو وخت په وخت باندې باندې مختلف عذابونه راغلي ادا د عذابونه چې ډېر خطرناک او یو وخت پکې صلاح الدین ایوبی رحم الله ورست دا ورنو کې بیا طالب شو دغه ظالمان یې تیستو نن بیا دا غي غلبه ده هغه د مسلمانان نپریزه تنګیه نو بیا داسې یو نر مجاهد پکار دی چې مسلمانان سره اتفاق وکي او په دې اتفاق ډېر مشکل دی او ګران دی او بیا پاسي او دغه ظالمانو به سره دی جزيره العرب نه او د الله د پاک کور د مسلمانانو لپاره خالص کې چاري راځي او عبادت پکې کوي عسى ربكم ان يرحمكم لرنا دا جرب تاسو رحم کی بتاسو عسى یقینا دا بشکر رحم بدر باندې وکي توبه بدل قبول کی حالت بدل بدل کی وین عدتم عدنا اگر چر تاسو واپس کیږئ الله وې مونږ هم واپس کیږو چې تاسو جرم کړو مزادر او قانون روان دي وجعلنا جهنم او ګرځول له موږ جهنم للکافرین حصیرا کافر د پاره جیل خانه قید خانه ترغیب ذکر کی قران دا شرحم بتا سو باندې سن کیږي چتاو د الله کتاب راواخله اپاغه باندې ژوند جوړ کې دغه د قران په آداب کوم ویلو کنه چې وګ ورته کېده خاموش کینه تاسو باندې رحم وشي نو کرحم غواړي نو د الله کتاب را واخلې دا تاسو آئین دی دا تاسو منشور دی ادا تاسو د ژوند لپاره ضابطه را قران را واخلې د جهنم د قید خانه نه وبسخ لاسېږي دا قران د دلار خې کنه ان هاذا القران یقینا دا قران یهدی للتی هی اقوام رهنمای کوي په طرف دا ویلاره چې اړه محکم ده اقوام هغه خلق مؤمنان چې عملونه کوي نیک مؤمنان خو هغه څوک دي چې ته په ایمان زکه گواہی کې چې عمل ته وګورې عمل به نیک وي چې عمل دی وسړي نیک نه نو دا هغه ایمان نه څه خبره اسبته لګي زکه دا ایمان خو له محرک دی او له سبب د چې باندې عمل په خسته کیږي اخرت د کامیابی لار خي ابل خو وګوره کنه انسان سکی هغه ځان د بار عذاب غواړي د خیر لار پریزي د قران راهنمایي پریزي او چې د عذاب کم ذکر شو نږدې وګوره غواړي دا زجر د مشرکین لخوا ويدعو الانسان بالشر او غواړي دا انسان شر لره پر ځان د پاره شر غواړي خوخي دعاءه بالخير پشان د غختو د خیر لرا خیر یو سره غواړي پیدا غواړي خپل ځان د پاره کنه نو هغه لړې زور لګي خدای انسانو لګي دا مشرک مایوس انسان نو دې ګور ځان لا شر غواړي اسوال کی چې الله کدا حق ستاره طرف نه یي نو موږ باندې ګټه راو وراوه اسوال نه وکول کنه مختلف یا دی او سره یو باندې که زلزلہ شي یا بل موقع نه دی با نزان نه پاره بد غواړي کله د کور خفقان راغی نو خودکشي کې کني ځان نه پاره سوال نه کې خیره کې ځان تکنه نبی علیہ السلام منع کړو چې ګوره خیره مکوي لا تدعو على انفسکم ولا على اموالکم ان توافقوا من الله ساعت اجابت یستجیب بیا ځان باندې خیره مکوي خپل مالونو ته اولاد وغیرہ ته خیره مکوي ځکه د الله تعالی طرف نه ځو وختونه دي چاري کې تاسو کو نو غواړي هغه قبليږي ازنه تاسو خیراو کې هغه قبول شي دا څونه کې هغه وخت تاسو معلوم دي اسنه چې هم دا وخت ته خیراو کې هغه قبول شي دا ځکه یې وکان الانسان عجولا او دې دا انسان تلوار ګرندې عجولا دې ډېر تلوار کوي کله سوچ نه کوي فکر نه کوي خابت نظر نه کوي او بس تلوار کوي عجولا اسم د په فطرت کې تلوار ده ادم علی السلام چې پیدا کو روح ور روان شو نو دا ټول بدن ته نور رسیدلې اجنی مور رسید نورانه غیدا نو بس تر یو ګور دا یو نمونه ده کړه او دلته کې دا انسان یادې ښا دا چې سوچ نه کې او تلوار کې اذان د پاره د خیر سوال نه کې بلکې د شر د عذاب سوال کې دې لپاره چې تاسو پاسه دمام کړی دا خو سر کې نو لار شي او کسب او مهنت وکړي د شپې باندې آرام وکړي کنه تاسو دم را پاسي نو چې دروازه کسب وکړي مهنت وکړي کړهو وکړي څوک نخي د شپې لپاره سپګمې یادې دروازه لپاره نور نو د شپې هغه نه چې دا سپګمې هغه ورو ختمه کو فما حاول ورو ورو وړه وړه کیږي اخر دا چې روکش ختم شي او دروازه هغه نه خنوار اغار وخرو خانه دی د دې لپاره چې تاسو کسب او مهنت کړئ ول الله دې نه پیدا کړی ول تعلمو اجبو شی تاسو عدد السنین والحساب پشمار د کلونو او د حساب څومره پورې چې حساب کتاب دې کنن دا ټول د دین ورس په مې او ځبان شروع شمار د کلونو د میاشتو نو دا ټول لدین روان شوی الله وی څنګه چې دغه فائدې دي نو دا شان دا فائدہ حاصل کا چې دا الله جوړ کړی بل څوک دا نشي کولی نو کله هغه توحید نه ځین کار وکم نو عذاب را راکول شي وکل شیء فصلناه تفصیلا او هر یو شی بیان کړل موږ پر بوزا حتا تفصیل سره فصلناه مو خو دا حسره ذکر کړل د انور سپوږمۍ د څنګه رڼا دي او واضح دي اظهر دي نو دا شانتي د دین علوم او عقاید هم دي کنه تاسو ګوره دنیا کې تیار وا جهالو د شرک زورو رسوماتو الله رب العزت پیغمبر راولې نوره بګراوخه جو د دین او د علم او د نبوت نو هر څه وروړه صفا کړو او روخانه کړو څنګه چې دا ظاهري ځای څه باطنی مشته کړه څنګه چې دا نه تاسو فواید دي دا قران چې الله نازل کړی دا د علم یو انوار دی الزمناه مونږه لګولې دې د سره طائره عمل نامه ده فی عنقه فسدد کی طائره عمل نامه ده یا طائره خوش قسمتی او بد قسمتی ده ده فی عنقه فسدد کی د انسان د عمل پر خبره ده چې دا عمل ناکاري بد بوره بدبختی دا شان عمل نامه نو دا هر څه پکې لیکلي نو څو د دنیا کې رسي او څو په آخرت کې رسي چمکه کې غټول آخرت ته خدا دې اعمال شتره دې بندا چې دا هغه اثر او نقصان د په دنیا کې عمرس نو دې اصل یو څه نه بد پالي نسی دا کور په مونږ خرانه نه دا جامو مونږ ناراضي ها د پلانې په مخ باندې ولګېدو تارا باندې خرانه وي دا لوکي چې پیدا شوی د په مون خرانه وي دا ساروي چې مونږه واستره په مون خرانه وي نه ستا خپل عمل ته وګوره تا وای دا عمل خل دراغله ته عمل خیستا کړو پسټ کې دې ځوان دې خطر مطلب دا دی چې د انسان د خپل عمل نه دي سچره سدته نو دغه وجه راځي ولو خرج له يوم القيامه قول ولا خپل کتاب خپل عمل نامه ولا دا تار کاته هغه کتاب دی تا چې څو کول نه هغه دې کې لیک دي وګوره ته سور دې حساب کتابو کې ځان سره کفا بنفس کلیوما کافی دې ځان ستا نن ورځې علیک حسیبا بتا باندې حساب کوونکې ته په خپل وګوره دنیا کې چې تعلیم کړی نه غوي تراکه زموږه کاته چوغورو نو مالک دکاندار وغیرہ هغه هم چې پوېږي د تعلیم یافته دی ویلش نو لور کې ته وګوره په خپل نو دی وته وګوره نو هر سړی به قیامت کې پوېږي او لسته بشي نو دی به عمل نامه واخلي هغه ورکه دل بل په مختلفو طریقو سره دی هغه به راځي قرآن مجید کې رسټو سپخیل اسمان دی سپګس لاس مان دی غس لاس کې هم صدا چې دا پلنه بس شاته او بس سینه کې اخوا د شانه ولا ورکی مختلفو سختې دي کنه پاره کې نو ولا به ورکی نن د قرآن مجید دنیا کې خپل عمل نامه خي کته وی چې راغی کې بس صحیح اله کامیابه راز پکې سره دا غلطه کوي معنی تدا هغه چا جلار موندا فینما یهتدی لنفسه پس یقینا دلار موندا د خپل ځان لپاره ومن ضل اسو چې گمراه پاتش فینما یضل علیها پس یقینا دې گمراه شو په خپل ځان باندې خپل ځان په ذمہ واره بخپل گمراه شو ناغي نه کنه مونږ کار رنګ یو او زمون کار سم دی هغه څنګه هغه دا چې زموږ مشران ډېر نه کان تیر شي دا تاسو پته را هغه به دمر روزي نه سره دمر به منځونه کول دمر به عبادتونه کول ډېر پرهیزګار نو بس مونږه خو اسخب کانو یې رنشت چې هغه شته نو رخصه غمونه قران وایي چې دا قانون د تچا ویلې ولا تزر وازرته وزر اخرى نبشو چتولې یو بوج او چتون کې بوج د بل نفس تاسو یې چې زما بوج به بل څوک چت کی نه سچ څنګه چې ته بل بوج نشو چتولې نو دا سه ستابوج هم نشو چته دې وما كنا معذبين ان يومغا عذاب ورکون کی حتا نبعث رسولا تر دې پورې چولې ګو پیغمبر موږ چې پیغمبر دې ګو قوم ته اخی خبر کی بیا مونږ منی غلو عذاب ورک تخویف دې درست راي نمونه ذکر کوي تخويفات دنیویه ډیرو قومونو باندې عذاب راغلی دی کنه هغه مخکې هم دا غنه مونږ ذکر شو الله وی دا الا چې پیغمبر راولېګو هغه ته ډیر وخت تبلیغو کې تدیو نه مني بیا به عذاب راځي و اذا اردنا کله چې مونږه اراده وکړو انه لک قريه چې هلاک مونږ یو کلی د دې وجه چې هغه په ظلم کې او شرک او کفر کې اخته دي امر نعمت ربيها حکم کومنګا هغه مشرانو امست خلق داغه تا ول مشران زمواري کنه اداري اثر په جمهور باندې پریوزي کنه نو موږ هغه ته حکم وکړو تاسو ر دې کلی اسلام کې او دا حالت بدل کې د شرکیاتو دا خبره پرې ده ففسقوا فيها ناغي نافرمانیو کې بدغه کلی کې افسادو کې فسقو کې چې داغي نو سمره کېږي نو هغه خپل وسو کې فحق عليها القول فثابت شي باغې باندې قول فیصله د عذاب پر راشي فدمرناها تدمیرا نمون هلاک کوغه لرا پر په هلاکولو سره تدمیر چې بیا پکې لټوم پاتې نشي دل دلی کو وکم اهلکنا من القرون من بعد نوح اسم رډیر هلاک کړی مونږه پیړې قرون جمع د قرن سلو کال طویل شکنه یو پیړې نو ډیر پیړې مونږ هلاک کړی نوح علی السلام نرستو وکړه مستقل عذابونه داغه نه پس را روان شو مخکې خلک په توحید باندې او خو او چې کله شیطان باغی کې کار وکړو ابد پرستی شرکیات وغیرہ واستل او د نوح علی السلام مقابله ته جوړ کړل ان هم سو کال کې باغی ساسرونه شو د تاس نماز نشو بس عذاب پر راغی لاغې نورستو عذابونه بیا شروع شوه دا نور سني خدای آخرت غم نه ا دنیا سره محبت بس په دې دنیا باندې باندې زړه تړلې دي نو دې نه یو سړی څه جوړي دا خو چا سره وفا نه کوي بس دې په دې خو خرچه زر په لاس راځي او عادتم د خلق داري چې اوسز دي ارزان خرځي خو چې نقدي ندی په نقد خوشحالي کې چې بس موږ لرا دنیا لاس په لاس د اخرت خبرې وګدې دي موږ دوره صبر نشو کولای کنه ما من کان یرید العاجلتا هغه څوک چې غواړي دا دنیا چې ډیره د تلوارې ده العاجلتا بنده تا هم تلواري خدا د دنیا ګورستان هم زیاته تلوار ګران دی دا په منډه تختی دې چا سره وباو کړه ځکه وته العاجله توي چې ته هم عجوله وکانه الانسان عجولا ودا دنیا ګورم ځان ته سوي دا العاجله تر دا هم تختی دن کې دا تلوار کې نو بس چې انسان عجول لګنه تلوار ګرن دې دنیا سره مینا محبت ته نو بس کاری او تلوار وکړه که دنیا ته ضرور او که انسان ته لاړ چې دوه تلوارګن دی یو ځای شي کنه توبه نو قران وایي څوک چې دا غواړي دنیا عجلنا له فيها ما نشاء ضرور کوم دلرا په دې دنیا کې هغه څه چې موږ غواړو لمن نريدو د چا د پاره چې غواړو ګوره یو دا معنا شو معنا شا هغه چې مونږ غواړو هغه څنګه چې دی غواړي ته دی هغه ته برکت دی لا وې مونږ ته ګورو چې دل څومره پکار ده نه غواړو ورکو ولې حدیث پاک کې ویلو رمضان څخه بنديان دي چې کزول دنیا نه ورکوم نه غي فتنه کې ورځيږي خرابيږي نو زول دنیا ورکوم عملدار چی کنه دې الله په ځای ور کړی مال دولت کدا وسره نه ته ګور په هغه مال دولت کوم چې لوګونته حالت بدل شي نو ته ور چې خودکشي وکړه ها فساد جوړ شو یا منټل شو مختلف خبرې نو مال دولت له دې لپاره ورکو کنه کو نه ورو کو پرتا وړي او دا چې منځان دي غربا چې ظالمان نه ورکو کو ورکو مول نه په بدنه کې ورزيږي نقصان ته جوړيږي نو معنا شا الله وی چې مونږ غواړو هغه بوله ورکو بل لمن نريد اچا د پارا چې مونږ غواړو هر چا لم نه ورکو هغه چا له ورکو چې مونږ غواړو او معنا شا هغه عمر ول ورکو چې زمونږ خوخه ډیر نه چې باندې سمرا خیال لګنه او حدیث کې راځي دی وی چې او کاندې د سرو ډکا نو ویل شي کوله ورکړې شي نو بیا وی چې خوا کې بلې نو خبره نو کاغه ولوم ورکړي شي بیا به شرک دی غلطه بلوي نو رد دا خو نه پورا کچ دی نو قانون الله خپل چلی څومره چې داغه خوخي ورکی او چاله چې داغه خوخي ثم جعلنا له جهنم بیا ګرځولې مونږه د دې بار جهنم دا باغ صورت کې چې د دنیا سره مینه او آخرت بالکل پرېخ ایره او خلاف کو نه منغه یصلاها مذموما مدحورا دنه بشي هغه ته مضمومن ډیر بد حاله مدحورا شړل شوی مضمومن چې بد به ویل شوی او شړل شوی وي نبی له سلام د دنیا حقارت ذکر کړو چې دې سره مینا مساته ویلو الدنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له دنیا د هغه چا کور د آخرت کې کور نه علاوه چا مال چې په آخرت کې مال نه او دا باغ سره را جمع کې چې په سر کې عقل نه ناغه به سره مینه را جمع کې به آخرت پات ها چې تا آخرت مو غواړي الله بر له دنیا کې هم دمر در کې چې په خبره په خطيري آخرت به هم در کې دی خو ویلو هغه کې صورتونو کې چې دنیا یوازې مغواړي آخرت غواړي نو دنیا آخرت الله سره دواړه شته ول بدر کې بشارت فاولائک کان سعیهم مشکورا دغه خلق دې عمل دې قبول شوی د الله په دربار کې سعیهم دې عمل کوشش کړو مشکورن مقبولا قبول شوی د الله سره کلن نمدو هر یو سره مونږه امداد کو ها اولا کدا خلق دې مؤمنان وها اولا او کدا خلق دې کافر اریو لمونګه امداد کو او لور کو من عطاء ربک د بخشش دربستانه وما كان عطاء ربك محظورا ان د بخشش دربستا من کړی شوی محظورا ممنوعا دې چا نه منع نه دا د دنیا بخشش ته نو چې څوک یو غواړي او کله داسې می چړو غوښتنی الله رب العزت ولور کوي ګور دنیا کې ولا ورکی کافر دی او خپل عمل کې یا په پجب سره غواړي یا په حال سره ولې آخرت له نه کې عقیده سره خرابې راغې ول دنیا کې پیدا ورکی مال دولت ولا ورکی صحت ولا ورکی کاروبار ولا ورکی بل خو مؤمنان دي دا دې سره امداد کوي په خپل خپل ځای باندې الله اړ یو سره مناسب امداد کوي نو د دنیا په باب کې د الله عطا او هغه بخشش د چا نه منع نه لري اړ یو لور کوي هو د آخرت په باب کې بیا فرق شته انظر وګوره کیف فضلنا بعضهم على بعض سرنګي غره کړې موږ بعض دینه په بعضو مال دولت صحت رزق جامه ارزه کې مغره کړی دي کنه سو غره دي سو لاندې ولل اخرتو او خامخا اخرت اکبر درجات ډیر لوی په مرتبه کې واک واکبر او تفضیلا او ډیر لوی په غوړوالي کې د دنیا د مرتبه دومره ندي د اخرت دا ډیر لوی فرق دی چار دین دا معلومه کړه څنګه په جنت کې ځان له مرتبه او درجه دي په جهنميانو کې ځان له عذاب خپل خپل درجه دي جنت کې مراتب دي ښا کوشش پکار دی چې اعلی مرتبه ته باندې ځان ورسه او تګران نه ده ممکن ده بالکل د انسان غټل شي غټ دي سن سو همت وکي او کله دا شانت کې نه است جلاس په لاس سره په وقفه چولې نبي اخر اخرت فیض ذات پاسان ناراضه عقیده به صحیح کیو عمل او کوشش به کې د آخرت لپاره دې نه وروسته اغه درې خبرې ذکر کړي چې هغه باندې عذاب د فقېږي درې خبرې چې هغه باندې عذاب د فقېږي عمره ثلاثه چورته وي دافع د عذاب بل دا درته خي چې د آخرت کامیابی آخرت کې غوړواله فضیلت په سبا نه حاصلېږي ناغم په دې خبرو سره اول منع د شرک نه دویم احسان کول د الله د مخلوق سره او دریم منع د ظلم نه چې دنیا کې ظلم مکه دا درې خبرې دي دا تفصیل کې په خپل ځای باندې نو اول دا غي بنیاد او ایره ذکر کی اساس چوته وي هغه د الله توحید او منع د شرک لا تجعل مع الله الها اخر مگر دا د الله سره الہ بل اول دا خبر راته منع د شرک نه الله سره بل الہ مگر دا دا د ټولو عبادتو د بار اساس دی او د دې درو اصول د بارم بنیاد او اساس دی چستا عقیده هغه بالکل صحیح الله سره به شریک نه ګرځي فتقعد کني کې باندې ته مذموما مخذولا بد حاله اپر خو دې شوی مذموما هغه معنا ده چې هر څه به بد وي هر شی او ډیر بد وي الله په نظر کې د مخلوق په نظر کې ها هل پلس با پادشه په دنیا کې او سرګردانه به هیڅ څوک بدلی دا د شرک سره لازمی خبره ده او تر دې پورې مفسرینو ذکر کړی چې دنیا کې کم قوم ترقی وخته او ترقی په هر پهلو باندې سوچ کړو ناغي په دې عمر رسیدو چیرې توحید دا مسله خدا سره چې تر څو پکې دې جل کریر وسترقی ولاړه د پځه جام دنو نو یې غیم دا خبره شروع کړې ها او سنت سره ومنلې ا تعلق او سره ساتو چې زموږ په دنیوي کاروبار روان شي قرآن ذکر چې ګور بیا به دا شان ناس ته پټه پون دا اول خبره شو مختصر څنګه چې دا وړي را مشوره ده ا بنیادی د نده کې ادا صورتوم زې په دغه تفصیل کوي نو د مختصر دغه ایره کې خوره او د دې خبرو اختتام هم په دې باندې کوي ښا چې توحید باور او باخر کې ذهن کې ساتي او د دې لپاره ټول خبرې وقضا ربک او حکم کړي رادستا فیصله کړی دا او حکم کړی مستقل الله تعبدو الا اياه چې تاسو به عبادت نه کوئ مگر خاص د الله مخکې منع وکړه د شرک نه دلته کې اثبات د توحید او چې عبادت بخار د الله کوي الا اياه لکه لا اله الا الله لا اله یو جز او الا الله دویم جز د دوه وضاحت پکې راوست دا د الله حق دی نور بلاغه خیال ساتي بیا دا بندیانو حقوق دي نو پاره کې ډېر نږدې د انسان د سوق دي مور پلان بیا خپلوان بیا د محتاج او مسکینان نو هغه په ترتیب سره ذکر کړي او اول د انسان د پیدا کولو کار خبره چې خالق الله دی بیا مجازي اسباب مور پلار دي کنه چې دنیا کې پند داګینا پیدا کیږي او دا هغه په ډېر لوی حق دنداري حق مخکې کوي هغه په اوسو طریقو سره و ذکر کوي اول وبالوالدین احسانا کوي د مور خپل سره احسان خو سلوک کوي یو خو اجر سره بد نه کولی دا خو ځان له خبره چې ته یاره ما خو سره بد نه وکړي نو فسروي جنا بد نه کول نه کنه خبره سره کې دا تا کوم ځای ځان خلاص کړی چې راځو خو کار دی او بد خو سره نه کوم کنه نو یو وسر وی چې نه قران ته دا نه دی دی د بد نو کول خبره درستو ذکر کړي لومبه به سره ته احسان کې خدمت به کې او درې کې بوته او بیا ورستو با دا منه کې چې ګوره بد به سره نه کې اما یا لوغان کشری دی اورسی عندک الکبارا ستا سره بډاوالی تا ستا په خدمت کې ها ته خدمت کې تا ځان سره ساتلې دی عین داکا دا دویمه خبره ده چې مور خپل نه خو یو سړی د خزه ستر نه کړي ها نو مور خپل ځان سره ساته قران وی عین داکا دي تا چرته ولې کلو چې غوجل کې پروت ته بل په مانډاو کې پرتا دا ځکه اما په کما دیکلو عین داکل کې بارا ته نور ځان لګیاي کوټه جوړه ادمور خپل غم نر سره نشته نو آینده کې دې ته اشاره دویم حق دی چې ځان سره وساته ولی چې ته خدمت وکړې چې بل چا ته پته لګي مور بستای پلار بستای او یی په بل ځای کې ناملا خبره ده چې بیا وفات شنو وی راوړل بیا ساجت دی دا په دې غستانه ده هغه حق نه ساکتي چې ګره ته زموږ په غاړه وسخلاص شي چې زه راوړم ګوره دا رور ضرور د خزنه خطر دی په دین کې الله دې موږ ټول د عمل کولو توفیق راکړي نورور خو سره د ځان نه جدا کې یو ما ته د جدای نوم نه اخلي ولل تکي مسله دار چې جدا کېږي بکنه چې نظر په نه لګي په یو بل باندې نو چې الته کې جدا کېدل پکار دي ناره کې دی وی ما ته بدن نوم نه دي او دا دې کې چې د پلار سره خبره ده چې هغه کته ټول مرزان سره وساتي او ستا په هغه نظر لګي نو خبره نه ده ځکه چې هغه لګا ده کنه محرم کې راځي نو هغه دې د ځان نظر جدا کې بدوي مادرې مروز باندې یره وی پلار دې بس کور کې مطلب دار چې ولې زنه نه وای دې کنه نو چې دا هغه جدا کول نشته نه وتا جدا کو او چرور هغه جدا کول پکار دي هغه ته جدا کې د دې دین سره مقابله کې او ښکره اړمایخه نو دیم حق د هغه دار چې عین د کل کې بارا ځان سره به ساتي چې بډاوالي تورسیو ستا په لاس باندې ستا په غیږ کې داغه روح رخصت شي او د سترګو نه د شکرې اوخ کې وبېږي چې دې زوی زما ډېر خدمت وکړ او دعاګانې وروړي اب خپل لاس ولا غسل ورکه په خپل لاس د باندې کې دا لوی خبره وبسرین ذکر کې چې دا سره ډېر خوش قسمت لري چې هغه د مور خپل خدمت وکړي چې په داسې وخت کې ښه ال کې بارا بډاوالی وې ځانې کې نه ځانې کې هو یعنی حق په ځانې کې مشتا بډاوالی زکه ذکر کوي چې دغه وخت کې ډېر محتاجي او چې څه زیاتی وسره کېږي نه په دغه وخت کې شوی دی ښا د زامن دا نه اتفاقي نیو بوي الکه پراشه پلار پسې چبوي دي نو چې هغه ته قابو نه کېږي نو دیو یې راشه ور پسې کني نه لور او بیا به وړې وړې دا به د بوتلو نه آیا په زور یې ونی سره کاګه یا اوچته کول تکي ورته یار د پلار دا حق دی یا د مور دا څومره لوی ظلم کله چا نشوي نو چې توبه واسه په ژوند کې نو کې دې چې الله یې معاف کړي او وریا ساته حق ډیر زیات ته چې بډاوالی تور سره په دغه وخت کې بیا ډیر زیات حق دی احدهما یو تند دینا او کلاهما یا دواړه که څوک دا وایي چې سره اوس کې आवाज پلار وي نو بخوا کنه ول د مورم ده نو قران وی که دواړه دې نو تبوتا راړه کې او کلاهما که دواړه ورسېدل عمر ډیرو یا یو دا غین ورسېدل ادا په جون کې کیږي یا आवाज یا دواړه فلا تقل لهما اف درم مو اجدا اوس قدرې ناکار خبرو کې د ټولو نه کم څه اوف الله وی دا بم غره نه دا هم شین بوټي وچی چې ته چې اوف وې نو هغه بو چې یا الله خیر څه چلو شي ها نمور بلا په دې باندې زړه چوي اچا هغه نقلم کړو چې یار اشتیا دی یا درو اثر عبرت یو خبره چې دی ولک چې ته یو غنانه سره مینا محبتو ناغه په ازمیخ کو چر زر دنه بس طریقه باندې خلاص شمه یار دبه امتحان وخت چې محبت په غیر او کنن نو ډېر خبره وته کړو خو اخره کې وته چې مال به مور سره راوړې نه هغه چې دا به څنګه وشي خیر خو محبت غالبی نو ویراغ کورتا ځانې برن لا برن کرورو مور وتا وېج بچي ته ولې جوړ نه کې څه چل نه اته وچ نه ما سره دغه مکو دا خیر خو چاړې وی راوستا او په مور باندې راغوټه شو هغه سکار کو یا ولا بغل یار سو اوی والا یو وی سره کلا وسله راوستا ازله را روان کو ما شوکې پسې اچراتو نو داغه دروازه سره ټکر والا را پریوت نو دې ولړو وی داغه زړه आवाज وته چې وې بچې مې خوښ بهرحال الله تعالی علم د څنګه خبره خود امور زړه یقینا چې په دغه مرتبه کې کار څومره سره سره څوک بدو کې او چې دغه تکلیف ورسره راغی بیا غزړی ښه اخا پي پیو دردی کې ته راځي ولا نو قران وی فلا تقل لهما اوف دې ته وره اوف قدر ونه کې دا څه کې کته ستړي را لې زمیداری دې وکړه دکانداری دې وکړه بل څه دې مخ کې باو نه کې ښه ولا تنهرهما او مرټ دی زورنا تم کدا سلورم خبر وقل لهما قولا کریما او وای دی تا وینا خوګه او خا پینځم خبر راش خوګي خبره وته کو چې دې درنه خوشاله نو بتا به برکات راځي ادا امتحان په باندې چې بس د مور خپل خبره په بدل لګي هر وخت ته غاخونه شونډې چی چی چې خانه د په خله کې سم خبره نه پیدا خو به دی دا ته په تخول خبره کې قران ته ته ویلې دا وتا ته ویلې ځکه چې هغه به بد خبره وکي تا به نه پويږي اته به خواږه خبره کې تا په خبره نه خلکو کېږي چې هغه ډووي نو بس توای ښه نو ستابه به ثواب شي داغه په زړه ته تسلی حاصل شي هغه باندې تا ته بد خبره نه کوي تعالی جنت دا ځای کې دا ستا جهاد دی نو دې خدمت ته ودرېګا او بصرین ذکر کړو چې دا څه بہت په عاجزه خبره کې ودرېګا لکه یو غلام یې داغه نه جرم شي او د خپل بدخوی آقا مخ ته ودرېږي ا دې داغه مخ څنګه خبرې کوي ډېر په عاجزه ډېر په داسې بده مور خپل مخ ته خبرې کوي او وم نمبر وقر رب ارحمهما فقر رب ارحمهما او بیا وګورئ ډېر څه دي کاغذ باندې ولیکم او وایا اے ربا رحمو کې بده دواړو باندې کما رب بیان صغیرا څنګه چې دې زلوې کلو ما وړو کې دعا ولا غواړه ون نمبر کې دا خبره ده ستا د پاره به دې دعاګانې نه غوښتې چې ته بکور تراله نو مور به دې مونږ کړو په مصلی باندې بناستو ها الاس به چت کړو نو دا باغې څه سوال کو استاد لپاره بلګیا وګنه دعا به غوښتا نو استو لگا او سوال کو رب ارحمهما اے رب رحم کې بده دعاو کما رب بیان صغیرا څنګه چې دې زپاللې او ما هغه وخت جوړ کېو ما ډیر ما شوم ما اده پاله له مګنه زما تربیه ته کړو او چې څومره ګنګي بوا څومره چغې سوري جړه پر یادونه بیمارې ای نو زه لکه لوي کړو مګنه او نن وګوره الله د دې مثال د وړو ده خبره حرکت او ماشومان ون نو ته پر رحم وکي الله په ما باندې ډېر رحم کړ کما ربانه صغیر دا بوله دعا غواړي او دا یو مثال خلکو ذکر کړو چې هندو کو مسلمانو خو ماشوم زوی چې بوته په لو کوالی باندې وی بابا دا سدي هغه ته بچی دا کار کوي کله هغه باندې ناس ته باندې باندې هغه ځان سره لیکلو چې د سوزلې وې مو له سوزلې جواب ورکړ نو چې بیا کله بډا شو ازوی یناستو د کارګرانو په بلې کې نه سندیو ته بچی دا سدي ا ته دا ته وینې نه کارګر دی نو بیا وته یو سات پس چې دا سدي بچی په دې باندې هغه ته کاکا کارګر دی کنه لون غو نه ویدا تا په لوکوالي تاسو کو ما دا جواب درکو نو دا نوم کار دی اته د درو سره ورغلو دا پرې نه خو دما نو ته بوله دعا غواړې ښا ربکم اعلم بما فی نفوسکم رب تاسو خبر دی باغ سو چې تاسو په نفسونو کې دی دا وی چنیت بګوره صحیح ساتي اذن چې تاسو خلقو ته دا شوکه شر دا وګوره زړه لار او موسمره خدمت کومه ها ا دې وخت ولا بل څوک نه دی راغلی او ز ز راغلی ما زه خدمت کوم نور څوک تاسو نه کوي نو دا څنګه چللې او دا وګوره خلق زدا څه کوم زدا څه مو یا نورونه تاسو نه مختلفه خبره نو ته خلق ته دا نه خې بس تاسو رب دې او داغه بخیال ساتي چې هغه پر رضا شي نبی علیہ السلام ویلو چې مور خپل د چا په جون کې ورسېد بډاواله تا اده په جنت نه ګټل دا ډېر بدبخت دی نه خو تیار جنت ته وڅ سو په پوه شي اداري به خدمتي خو یو وړه روړې بوله وړه وړلې او به بوله وړلې نور دې څه کوي ها نو چې دا کوم تنه شي کولې کنه یا به مشوره درکې تاسو بدر نه کې چې فصل سره دې چلو کو او دې کارل او دې نه کارل ته بو سم چل دا تاسو بدر نه کیږي دا تا ته ګران ښکاری خلا تاسو ته چره یو زوی دا مور پلار د اجازه نه بغیر یو کار کین دا جهیز دی او کنه دا اوس کار پورې خبره ده قران مجید خو جمع نه اغړې وا نو دې ویلو چې دې در شرک د شرک باره کې یاد خلاف شریعت د دین په مقابله کې خبره کینو دا به نه مانی اوس یو جایز کار دی اول غره دې امکان نشته چې مور بلار تا هغه یادې چې دا مکو هو سره ته علم لازم او یا جهاد لازم یا بار مزدوره وغیرہ لازم اپوې کې چې مور بلار بیمار دی او کسان یې نردي حق خرابيږي ان کې نه بیا ناجایز دی بیا باندې ځي یا تاسو کور وانیږي یو ځنه نه چې هغه بدخویا ده خپل ارتا ته مشوره درکې چې مونږ ډېر صبر وکړو نکي کې دې طلاق ورکړ نو موږ طلاق ورکې نبی ابراهيم عليه السلام هغه واقعا نو په جایز کار کې او بلار تا منع کوي نو اول خو هغه په کار نه چې تا منع کوي کبیا به که مصلحت دغه وجه کنه چې کور په روانه ده یا څه نو بیا به بلار خبره مانی دا خبره شو او کنه ناجایز کار نه خو بیا اتفاق خبره چې ناروا ده خو به تر دار چې ته د مور خپل خبره په داسې دنیوي خبرو کې اومنه اداري د مشورې نه بغیر یو کار نه کې او کنه د دین خلاف کې درته وي ها نو بیا به بالکل داږي خبره نه منې تا ته مور خپل وروي مونږ لټي وراوړه او یا سود را واخله یا لازمه کا غاڼه کا یا دا شانته دا کار پریزه چې ته لګیاي علم کې یا سو او ته پوری کې چاغي ته لګه خاص عذر نشتا لکه د علم په دې باب کې نبي هم نه خبره صدور لازم نه ده او چې دغه د ګناه خبره ته کوي کنه یا قبر پوښ کا یا بل څوک ته بده کې بیا منل نشتا کومه رب له ولې هغه الله حق دی کنه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق چې د الله نه فرمانی پکې راځنه بیا مور خپل منل نشته او نه خپل د تصحیح خبره کې بیا به دا خلاف نه کوي ته یې دې نه پويږي د دغه په نسبت دې کې ډېره پیدا ده نه بیا به هغه رضا کې تر څو چې دا هغه رضا نشته نه او کار باندې کې الله اعلم نو تاسو رب هغه پوهیږي تاسو په نفسونو ان تکونو صالحین کجره تاسو نه کانو فإنه كان للأوابين غفورا پس یقینا الله رجوع کوونکو لپاره بخون کې چې الله ته رجوع کوي نه بد کې واتذل قربا حقه و خبره خدای مور بلار په حق ذکر کړي او فضل خرچه مکوا فضل خرچه حقوق د اقارب ذکر کړي هغه سره د حسن سلوک باره کې حکم دی ښا د دې کې منع کې دی او سو ناکار خوونه نه یو تبذیر فضل خرچه دویم بخل چې مال به ځای لګي دا مال نه لګي شمتیا کې او دریم اسراف چا څه به ځای ډیر مال ملګو فضل ها یا زکات شو حج شو دا شان خپل پر دې سره امداد کول شو به د مال نه کوم ځای کی نه مال نعمت ته الله رب العزت نو ته به هغه به قدر نه کې چې ته فضل ولګي فضل څه ته وایي چې د دین پکې سنشتہ او ثواب پکې سنشتہ او بس لګیا یې الو ځای کله د واده په موقع کې کله د غم په موقع کې کله د کویدن په موقع کې ستانه په ظلم لګي آسه کله د شهرت او سماعت د وجه یا د شان د دنیا د مرتبه حاصلولو د وټونو د پاره ستانه په ظلم لګي نو ساجت ته قران مجید منع کې غد په ظلم خرچه اوس په دین کې کې وسړي ارسو لګول ټول مال نه دی پینې ولې نه دی اگر چې ټول لګول غوړه نه دی ځان لبا دې پریزي کنه ځان خراب نه کی نو دا اول حکم چې منع یو کو د فضل خرچه او حسن سلوک د خپلوانو سره ستانه مال غواړي سوال نه کې چې ما سره اندازو کا خراب او دا وخت کې تاسو سره نشته نو تاسو وکي چې سړی ځان له سنمو مينو بل له وسور کې نو قران وی دا غیم بیا جواب شته کنه چې ته امید ساتې نو لاس دې خالی دغه وخت کې ودی درنه غواړي فقل لهم قولا ميسورا نو وای دې تا وینا خوګه اسانه تور ته وای چې لکه دې روزه کې ملاس باندې لګون ته صبر وکړه خپګېګا ما نو بیا بخښه مدل با درکه مخه دا څه ته وای اسنه چې ته تر اسور شي چې لکه په خپل مردار اعلانېږي اته زغماله زارو چولا ها اګه سر د درسو کو امدادو کې نو معنی خو نه لګه دا ما وکړه خلاصې هم نه نافي نه کیږي نه دا څه دمو وای فقل لهم قولا ميسورا تو دا دا وای چې ښه هو چې هو لا خراب یو کنه دې روزو کې دا هغه هم راخه شي استابم عمل نه خرابېږي قران خدای ترجمه طریقه خو لري ولا تجعل يدك مغلوله امګر دا لاس خپل تړل شوی الهونو کې کا د خپل سټ سره منع کې د بخل نه چتر دې مال نه سجوړه ادا به کوم پاوړې ها دوه غوسو جوګه کنه چې تا لاس د سټ سره تړلې دي او جیب ته د لاس نه رس اکارو رس نه هغه کې سړي هغه تا ګورې چې کوم ګوټ کې دی غوړو پته نه لګي دا حال قرآن منع کوي د بخیل سړی ژوند ډېر د رسوایي په معاشره کې رسوا او د الله په نظر کې رسوا وته وای چې دا غنه نعمت الله الله ولا ورکړي دي ا دې دا غنه شکر کوي کنه یې خیره نه پزان نه پوړو اخر لکه ته څه جوړه ولا تجعل يدك مغلوله مگر دا لا خپل تړلې شوی الا عنقک د خپل سر سره ولا تبسطها كل البسط او مبراه کو دې لرا په بره پراخ کولو سره فتقود ملوما محصورا کلی کې باندې ته ملامت او ستومانا ملامت به خلق برته وی چې لکه تا ته چاوي ته دومره لګاوه ها چې دا خو طبيب مریض ته وګوري کنه چې دا وجود ګرم دی نه یخ دوايي ولا ورکی اجر دا وجود یخ دی نو ګرمه دوايي ولا ورکی دا تا ته نه ولي چې ولا تبسطها كل البسط لا زور ما پراخه کوا دا ته دا چې تخیر په لاخانه دا خو نبی له سلام د ذکر چې هغه څنګه پرې خو د ځان سره ادا چې صحابه مو چاري بټول لګول تا ته خدا غوړي چې د الله تعالی پرانه د سر سره تړلې دي تا خو سټ نه لاس راکته نه کړو نو تعالی خو دغه دوايي درکړه تا ته خو دې جته او چې څوک پراخي کوي اوس خو راته نخکار کې داسې څوک چې هغه دور مال لګي چې ځان یې پریزي او ورته لګي نو ده په هغه وخت خصوصا ویلو کې دي چې یوم پکې داسې ولې الله رب العزت په کتاب باندې عاملین ختمي کې نه دنیا کې نو دا هغه چاته وي چې څو ډیر مال لګي خرج کوي هغه ته چې خیر ته ځان متنګوا نه نه لري کوا او مونږه دا ته خدای دې له لاسونو را پرانه دې سر سره هم تړلې دي ها ادا خاص کر د دین د پاره کا دنیا په باب کې څو ډیر بخل نه کوي اسو د دنیا په باب کې هم کینو دا درې خبرې شوې من د پزو خرچه بخل او اسراف نه دې سره جون خرابېږي او توکل ان ربک یبسط الرزق یقینا نفسا پر اخر رزق لمن یشاء و یقدر چاله چوغالی او پاندازه کوي تا ته دا خیخه چې ته ورې نیت صحیح ساته توکل په الله باندې کوا کته مال لګې نه نه چې ته فقیر شي او کته مال نه لګې نه نه چې ستانه با کروڑپتی جوړ شي نه بل طرف ته ورمانه داسې حوادث راشي چې غمال به په زړه لګي نبي ابا خپای کړه بل مفسر ذکر کوي چې تا ته دا وایي چې اسنه ته سوال ګره ا یا سودا سے محتاج وي نه اتا باندې پریشانی راشي پزړه کې تنگ شي چې لکه دا به څنګه چلی نه ساتون کې رزق ورکون کې هغه ته نه هغه الله رب العزت دی ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء تول تنګیږي ستاسو که سمې کیږي ځان له خیر لړې نو سبول ورکه کله چې لر شاو شه هغه له بشل تن ورکه ها ملک خدا تنگ نه پای غدا لنګ نه هغه بل خو ان شاء الله بوله ورکه تازه خو هغه نو ته دا نه چې دا بس یاره بل څوک دا کینه او ما ته پراتی نه انه کان بعباده خبيرا بصيرا یقینا الله دې په خپل بندگانو خبردار ولیدونکې دو خبره ذکر شي نو درې ما ذکر کې منع د ظلمنا په دې باندې عذاب د فقېږي غسانه معاشره کې دا سکیږي ناول باغې کې تاسو وګورئ سو اوامر دي حکم کوي او څه نواهی دي منع کړل چې دا څه باندې کوي دا څه باندې کوي نو سو پورې نواهی ذکر کړي چې دا څه مکوي او سلور اوامر ولا تقتلوا اولادکم خشيه املاق مقتل وې بچ خپل د یری د لوګینا چې سباوګه شمه دا دور بچ بوې څوک مړې رباس کې ها دا رازق ته تعالی څوک درکې د خپل ځان غم د فرشتہ ته چې معصوم وي الله دمر لوی کړي نو ولې بچي وجنه مفسرین دې کې باقاعده دا غا نقل کوي چې دا کم خلک نن منسوبه باندې کوي اولاد قتل دوايان استعمالي پرېشنونه کوي دا ټول پکې را دن لري آیات تلانه توبه دی وبس مقتل خپل بچی دو یاره د لوګنه لوګلا نشته او ته یاره کې کنه تا دا پتر چې تبا غلو کې تور اسه اوس که مړه په مړه باندې لړ شر دنیا نه ولې غلط کار کې دا غوړه نه کار لار ده مبصرین ذکر کی کدا لار اوږي په معاشره کې چې ته د بل خزه ته ګوره نظر پې کې او هغه ستاره ته ګوري نو بس بیا خو مته دا یو لار جوړ شي بس سری به شروع شي قرآن مجید وی لار مو باسه کنه نا کار وسا سبیل هغه بدل لار یو تن راغلو نبی رسول الله ته دا وی چې ماته اجازه تو کازو بازار سره منشم په دې نه نشم منکې نو صحابه وې چې لکه دا ته زور نه وته کولې وې اسلام به تاسو پرې د ماته را دي خو کې باندې دې کو نو ته یې چې تا دا خوخه چې تا مور سره یا خور سره یا پپو سره داسې وته ټولې یادې چې دې سره څوک بدکاریو کې دا قسم خور ار یو سره به قسم خور چې لا والله قسم مې دی په الله چاره نه دا به څنګه چلی نبی اسلام نو خلقم نه خوخی کنه چې دا لري پندو پپو مو دا ټول وته یاد جای سره بدکاری وشي او به دا غل پر سوال وکړو چې اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه واحسن فرجه الله د ګنا معاف کې د زړه پاک کې او د در بدن حفاظت وکي ابو امامه وی چاغه لکلاړو نبی چر چاته نو کتلی ښا الله دا ته دا حفاظت وک ولې دعا وکنه پیغمبر نو زم نه ذکر کړه ولا تقرب الزنا من دې کېږي ان ذکر مطلب دا چې زنا کوم مبادی نه غاونه کې لکه نظر حفاظت وکي اول یو سړی نظر کی بد بیا ورسته وی یره اوس نشم کولای صبر یا نشم ټینګې دی وغیرہ نو دا وجه دای چې دیر نظر حفاظت نکي دا شان د بدکارې په زینو تیرې دل دا خلق ته قتل دا ټول پکې داخل دي چې دا څه باندې کوي ښا انه کان فاحشه